داسې وکنه او بیا د استعمار د بقا وسایل چې هغوی د کومو وسایلو له لارې نه په ختیځ کې یا د مسلمانانو په هیوادونو کې د خپلې بقا د تضمین هڅه کوله په هغې کې کوم کوم وسایل وو نظام او قانون وو بل څه شی وو تعلیم وو او بل روحانیت یعنی اسلامي روحانیت یا مذهبي خلک د خپل ترڅنګ درول او خپل استعمار ته د هغوی د فتواو او د هغوی د تایید په زور شرعیت یا رواوالی ورکول د روحانیو په جمله کې هغوی د ځان سره مفتیان هم درولي وو هغوی د ځان سره ملایان هم درولي وو د ځان سره پیران هم درولي وو د ځان سره خانقاهونه هم درولي وو او د ځان سره مذهبي مشران سیاسي دیني مشران دا هم د ځان سره په خوا هم درولي وو په مختلفو هیوادونو کې او اوس هم په افغانستان کې د ځان سره درولي دي ترڅو د هغوی د فتواو او د تأیید په برکت خپل وجود ته او خپل کارونو ته رواوالی ور وبخي چې دا موږ هر څه کوو دا روا دي او د موږ سره دیني مشران ملګري دي په دې او د دیني مشرانو په خوله هغوی بېسواده ملت ته مختلف قسم قناعتونه او دوکې ورکول د نن درس مو تاسې د یوې بلې پدیدې په حق لده چې هغه تر استعمار کم نه ده بلکې د استعمار استاد بلل کیږي یو بل نظریه یو بل مذهب چې هغه د استعمار استاد بلل کیږي هغه ته وایي استشراق یا ختیز پوهنه یا فارسی کې موږ تاسو ورته وایو شرق شناسی مخکې تر دې چې د دې د دغه استشراق یا شرق شناسی یا د ختیځ پوهنې په تاریخ باندې خبره وکړو راځي چې یوارې شرق او غرب بیا وپېژنو چې شرق دوی چا ته وایي او غرب چا ته وایي او د استشراق نه د دوی مراد او هدف څه شی دی که د نقشې په مخ یوارې دا شیان وګورو نو بیا د تاریخ د تاریخ په پوهېدلو باندې راته کار اسانه کېږي دغه هیوادونه تاسو وینئ د دې مدیترانې د سمندر نه شاته اروپا ده او دغه اروپا د دغه افریقایي هیوادونو په نسبت او د جزیره عرب په نسبت او د ترکیه په نسبت او د نورو شرقي هیوادونو چې په هغه کې ایران دی افغانستان دی پاکستان دی هندستان دی او دی خاطر نور مالیزیا ده اندونیسیا ده یا نور هغه ملکونه چې اسلامي اقلیت ورته ډیر دي د دې په نسبت دا په غرب کې پرته ده همداسې ده که نه دې خوا ته شرق دی که نه نو غرب به کومې خوا ته شي دې خوا ته به غرب شي د دغه سمندر نه د دغه مدیترانې د سمندر نه را دې خوا ته خلکو ته مخ په شرق خلکو ته د شرق وایي د مدیترانې سمندر فاصل ګڼي حد فاصل تر دې ور اخوا ته غرب بولی او تر دې راښکته دې ته شرق وایي شرق ته دوی اورنټ هم وایي او شرقي ته بیا اورنټل وایي شرقي ژبو ته اورنټل لانګویجز وایي ورته شرقي ژبې هر شي چې شرقي هغه ته دوی اورینټل وایي او شرق شناسي ته یا استشراق ته دوی اورینټالیزم وایي شرق پیژندنه ختیځ پیژندنه نو دغه هیوادونه چې د سمندر د مدیترانې د سمندر نه را دی خواته یا د سپینې بحیرې دته ګورې سپینه بحیره هم وایي منځنۍ سپینه بحیره هم ورته وایي بحر ابیض هم ورته وایي د دې نه را دی خواته هیوادونه چې دي دا اکثریت یې اسلامي هیوادونه دي اکثریت کم هیوادونه دي اسلامي هیوادونه دي دغه هیوادونه که تاسو ګورئ که مراکش ده که الجزایر ده که لیبیا ده که تونس ده په دې ځای کې که مصر ده چې دوی ورته ایجپت وایي دا که څه هم د نور اسلامي نړۍ په نسبت په غرب کې پراته دي دا هم باید غربي وبلل شي خو دا چې د دوی فرهنګ د دوی ژبه د دوی ثقافت د دوی انګیرنې د دوی دین او د دوی مذهب د شرق نه داسې ورخور شوی دی نو په دې خاطر باندې دا هوادونه که څه هم واقع په غرب کې دي خو بللی کېږي شرقي لکه څنګه چې استرالیا ګوري دلته زمونږ نه هم په شرق کې ده استرالیا ویني دلته د نقشې په مخ دا له موږ نه هم ختیځ کې ده خو بللی کېږي شرقي که غربي غربي بللی کېږي او چې څوک وایي استرلیایي عسکر راغلی یا فلانی استرلیا ته تللی نو د سړي ذهن ته داسې راځي چېرې دا به چېرته د لندن خوا ته تللی یا به د فرانسې خوا ته تللی او یا به دلته چېرته د ناروې خواته وي په داسې حال کې چې استرلیا دلته موږ ته نږدې ده په شرق کې ده خو دا چې ژبه یې غربي ده مذهب یې غربي ده کلچر یې غربي ده او عادات او رسم و رواج او لباس شکل او مظهر او مذهب هر څه غربي ده نو د دې لامل دوی غربي ګڼل کېږي که څه هم پراته په شرق کې دي همداسې دغه هیوادونه چې په غرب کې پراته دي د اسلامي هیوادونه د افریقا په غرب کې شمال غرب کې نو دا د جغرافي موقعیت په لحاظ باندې خو په غرب کې پراته دي د دې اروپا موازي دي په برابر کې پراته دي خو دا په حقیقت کې شرقي ځکه ګڼل کېږي چې هر څه د شرق نه ورغلي دي او د دې تړاو فرهنګي تړاوي فکري تړاوي عقایدي تړاوي د شرق سره د مکې مکرمې سره ده اوس راځو استشراق ته چې استشراق وایي څه شي ته وخت چې موږ غرب هم وپېژانده او شرق هم وپېژانده او د دې ترمنځ هغه حد فاصل چې سپینه بهیره ده یا د مدیترانې بهیره ده دا حد فاصل په حیث باندې پیژاند اوس راځو چې دوی استشراق یا ختیز پوهنه څه شي ته وایي ختیز پوهنه هغه علم ته وایي چې د غرب د علماو لخوا یا هغو څېړنو تحقیقاتو او معلوماتو او فکری مسلک علمی مسلک ته ویل کیږي چې د غرب د علما او لخوانه وی د شرق په باره کې د غرب د علما او لخوا وی د چا په باره کې د شرق په باره کې تر سره کیږي د غرب د علما او لخوانه مراکز هم هلته دي خو معلومات یې د دې سیمې په باره کې دي او دوی د دغه سیمې په باره کې د کومو کومو برخو یا د کومو موضوعاتو په اړه باندې زیاته دلچسپي لري د شرق دینونه په هغه کې عمده دین څه شی دی اسلام دی د شرق د دینونو په باره کې معلومات حاصلول د شرق د ژبو په باره کې معلومات حاصلول د شرق د ادبیاتو په باره کې معلومات حاصلول یا په بل عبارت د شرق دینونه زده کول د شرق ژبې زده کول د شرق ادبیات زده کول د شرق رسم و رواج او عادت زده کول د شرق فکری او معنوي پانګه هستی دا زده کول لاس ته راوړل او هغه ډله علما د دوی چې دغه کارونه کوي هغوی ته مستشرقین یا ختیځ پوهان ویلی کېږي مستشرقین یا ختیځ پوهان په انګلیزي کې ورته اورنټلسټ وایي ختیځ پوهان بللی کیږي تعریف یو ځل بیا درته تکراروم استشراق یا ختیځ پوهنه د هغه علم نوم ده چې د غربیانو لخوانه د شرق په باره کې تر سره کیږي د شرق د دینونو مذاهبو تمدنونو ژبو ادبیاتو کلتور رسم و رواج ملي عنعناتو تاریخي روابطو سیاسي وضعیتونو په اړه تر سره کیږي دا د استشراق موضوعګانې دي اوس دا چې ولې دوی دا کار کوي څه ضرورت ده په دې باره کې به زه درته څو مختصرې خبرې وکوم نو بیا په تاریخ باندې تاسو نور هم ښه پوهېږئ تاسو وینئ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې جزیرة العرب فتح شوه او بیا اسلامي لښکرې داسې مخ په غرب باندې لاړې مصر فتح ک لیبیا فتح کړه تونس فتح ک د جزایر فتح ک بیا مراکش ته لاړه د مراکش نه بیا داسې په جبل طارق باندې په دې تنګ سمندري تنګي باندې واوښتل اسپانیا ته لاړه او د فرانسې یو برخه یې ونیوله او تر هغې وروسته مسلمانانو اراده درلوده چې داسې په غربي اروپا باندې منځنۍ اروپا ته او بیا شرقي اروپا ته راشي او د شرقي اروپا د لارې نه بېرته ترکیه محاصره کړي دا نننۍ ترکیه چې